مثنی رضی الله تعالی عنه چې د فارسیانو دغه خطرناک استعدادات ولیدل فورا یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې د فارسیانو حکومت بیرته قائم او متحد شو د فارس لشکر سره یو او متفق شو او اوس هغه خپلې قوي او واقعې قواوې منطقې ته را لېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې خطر لوی دی، ځکه یوازې د فارسیانو نه، بلکې په ټوله دنیا کې د هر ملت لپاره لوی او خطرناک مشکل بې اتفاقي ده. که هر ملت سره یو شي، قوت یې زیاتیږي او پر دښمن غالب کیږي نو حضرت عمر فاروق رغد الله تعالی عنه هغه خپله لویه او عظیمه خبر وکړه او وې ویل په والله د عجمو یعنی کفارو ځکه هغه وخت په عجمو کې هیڅ مسلمان نه وو نو ویل په والله د عجمو پاچهان به د عربو په پاچهانو ووهم نو یې ټوله جزیرة العرب ته حال او نفر ولېږل ویل والله نه به شریف نه به خطیب نه به شاعر او نه به داسې څوک پاته کېږي چې د هغه سره د جنګ کولو قوت او طاقت وي دغه خلق به ټول ماته راځي او هر هغه څوک چې و مثنی رضی الله تعالی عنه ته ورنږدې دي هغه دې فورا و مثنی ته ورشي د خلق قو راتګ او یو ځای کیدل شروع شوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پس له دغه اعلانه څخه د نورو ډیرو خلقو د راټولولو د پاره یوه بله لار هم وسنجول هغه دا چې د حج موسم رانږدې وو نو عمر رضی الله تعالی عنه په خپله د حج کولو اراده وکړه او خلقو ته یې وویل حج ته پسې راځئ او د حج تر ادا کولو وروسته به عراق ته پسې ځئ. د هره ځایه څخه خلق ورته راټول شوه. په اول کې خو یې خلق د مدینې منورې څخه لېږل او ویې لېږل. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر راغلی چې مثنی رضی الله تعالی عنه داسې مریض دی چې د مرګ پر بستر پروت دی او مريضي يې هم د هغه زخم په سبب وه چې په معرکة الجسر کې زخمي شوی و. دلته نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغو لښکرو د قيادت او قومندانۍ لپاره د اصحاب کرامو سره مشورې کولې. په اول کې یې دا رایه وه چې د دغه راتلونکي جنګ د قومندانۍ او اداره کولو لپاره په خپله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ شي ځکه دغه جنګ به د مسلمانانو او فارسیانو نهایی جنګ وي او واقعا یې هم په خپله حرکت وکړي مګر په دغه راټول سوو لښکرو کې حکما خطبا او پوهان موجود وه پر هغو سربېره اصحاب کرام موجود وه نو مشران او اصحاب کرام و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راټول شوه او ویل یا امیر المؤمنین دغه جنګ ته ته په خپله مه وځه ځکه که ته ووژل شوې مسلمانان ټول ضایع شوه نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه داسې یو نفر ولېږه چې فارس قوي او پهلوان وي مګر په خپله ته یا ته باید هیڅکله ونه وځې ځکه که ته ووژل شوې د مسلمانانو کار پای ته رسیږي د دغه شورا د ډیر فشار په سبب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر هغه خپل قصد تیر شو که دغه شورا نه وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اراده کړې وه چې په خپله ووځي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خلقو کې خطبه وویل او وې فرمایل، اې خلقو! ما نیت کړی و چې د دغه لښکر سره زه په خپله ووځم. مګر ستاسې څخه د فکر خاوندان راغله او زه یې د دغه وتلو څخه منع کړم. نو اوس زه ستاسې سره مشوره کوم چې په تاسې کې به دغه لوی قائد او قومندان څوک وي؟ چې د دغه لوی لښکر او فیصله کوونکي جنګ چې د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې کیږي قیادت او قومنداني وکړي. له هره طرفه څخه پیشنهادونه او نظریات اوریدل کیده. تر څو د صحابه کرامو څخه یو نفر نارې کړه ویل پیدا مې کړئ پیدا مې کړئ ویل څوک دی ویل زمری ویل څوک ویل زمری هغه چې په خپل ځای کې دی ویل څوک نوم یې یاد که ویل سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورونو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خو پیژني سعد هغه څوک دی چې د احد په ورځ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شاته ناست وو او درته یې غشي ورکول او د رضی الله تعالی عنه کفار په وشتل او په هر غشي یې یو یو کافر وژي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل ولا یا سعد فداک ابي و امي ولا یا سعد او سعد رضی الله تعالی عنه د هغو لسو کسانو څخه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه په جنت سره زیری ورکول شوی دی. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنه چیرې دی؟ سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه هم د یمن څخه راغلی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه لښکر قیادت او قومنداني ور وسپارل او هغه کسان چې تر اوسه سره جمع شوي او یو ځای شوي وه هغه یې هم د سعد رضی الله تعالی عنه سره ولېږل هغه لښکر چې په عراق کې د مثنی رضی الله تعالی عنه سره موجود وو د هغه شمېر او عدد اته زره نفره وو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې و عراق ته دې هر ورځ پوسته لېږل کیږي د پوستې څخه مقصد دا وو چې هر ورځ یې یو نفر پر اوښ عراق ته لېږي او دغه رنګه د عراق څخه هم هر ورځ یو نفر را رهي کېدی چې دغو نفرو به اخبار وړل او راوړل نو هره ورځ یو نفر له مدینې منورې څخه ورهي دی او یو نفر له عراق څخه رارهي دی چې په دې ډول د هرې ورځې خبرونه سره رسېدل. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغو خبرو او خبر وړونکو په واسطه د مدینې منورې څخه د جنګ او لښکر حالات تنظیمول. د دغه څا د دغه ځایه څخه یې د مسلمانانو و لښکر ته اوامر صادرول چې په دې حساب سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې په عراق کې لښتکر ته لارښوونې کوي لښکر سره ویشي مخ او شا ته یې کوي او دی په مدینه منوره کې پر خپل ځای ناست دی مثلا د دې ځای څخه یې امرونه ورلېږل لښکر وویشه داسې میمنه جوړه که چې یوه ټولۍ به ورسره وي، داسې او داسې وکه. په دغه ډول سره ټول اوامر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه څخه وه. حتی د اوبو د رسولو کسانو ته لا هم ده رضی الله تعالی عنه لارښوونې کولې. ټول جنګ او لښکر یې تر نظر لاندې نیولی و، ځکه دا د فارسیانو سره فیصله کوونکی جنګ دی. او د دغه ځایه څخه یې د جهاد د تشویق لپاره بیانیې ورلېږلې، جنت او شهادت یې ورپه یاداوه، سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه یې امر کړی چې لښکر ته د جهاد د تشویق او ترغیب په باره کې خبرې کوه او لښکر تنظیموه، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه و هغه ځای ته حرکت وکړ چې هلته د مسلمانانو لښکرې باید سره یو ځای شي څو د عراق و مځکې ته ورداخل شو او نږدې و کوفې ته ورسېد او په یوه کلي کې یې واړول چې قادسیه ورته ویل کېده په دغه منطقه کې خیمې ودرولې او د فارسیانو د لښکر انتظار کوي اوس نو دغه د انتظار په موده کې سعد رضی الله تعالی عنه خپلې قواوې په منطقه کې شاوخوا لېږي او منطقه تر تسلط لاندې راولي، د کفارو څخه جزیه اخلي او هغه کسان چې تر اوسه پر جنګ ټینګار کوي د هغو سره جنګ کوي، غنیمتونه ځینې راوړي او بندیان ځینې نیسي. په دغه منطقه کې یې و فارسیانو ته مشکلات جوړ کړي دي. هغه منطقې چې تر اوسه نه وې فتح شوي، لرې او کوچنۍ منطقې وې، ټوله یې فتح کړې او تر خپل تسلط لاندې یې راوستې. دغه ټول اخبار د فارس و حکومت ته رسېږي. بزګران او باغبا بزګران او باغوانان حکومت ته شکایتونه کوي، د منطقې خلق د فارسیانو د حکومت څخه کومک غواړي. خلق ډیر په عذاب دي د فارس و پاچا ته شکایت پس له شکایت څخه ورځي د مسلمانانو د دغه ډیر فشار په سبب د فارس پاچا یزدجرد مجبور شو چې په خپله رستم و جنګ ته ولیږي څرنګه چې د رستم درجه او مرتبه ډیره لوړه وه په هغه موده کې چې یزدجرد پټ وو رستم د فارس پاچا وو ټول امرونه د صادرول که څه هم هغه ښځه چې په نامه سره د فارس پاچا بلل کېده موجوده وه، مګر واقعي حکم د رستم په لاس کې و. اوس یزدجرد رستم امر کړی چې په خپله ته به دې جنګ ته ځې، خو رستم نه غواړي چې په خپله دی جنګ ته ووځي، بلکې ده غوښته چې په پایتخت کې پاته وي او ټول کارونه د ده تر تسلط لاندې وي، حاکم او آمر دی وي او په عین حال کې د مسلمانانو له جنګه هم بېرېږي، ځکه تر اوسه هېڅوک د هغو مخ ته نه دي درېدلي، مګر یزدجرد پر دې ټینګ و چې خامخا به ته وروځې، نو رستم خپل ځان په یوه او په یوه او بل کار مشغولاوه. په دغه نن او سبا کې پوره یوه میاشت وځنډېدی او هلته سعد رضی الله تعالی عنه دغه ټوله موده د فارسیانو د راتګ په انتظار تېره کړه. اوس چې روستم ووتلو ته مجبور شو نو خپل لښکر په فرقه فرقه لېږي، په یوه وار یې نه استوي. اول یې د لښکر مقدمه جوړه او منظمه کړه دا یې ولېږل. په هغه پسې په هغه پسې یې قلب جوړ کړئ، دا یې هم ولېږئ او بیا یې نور لښکر او د لښکر تشی تشکیلات منظم کړه او دی په خپله ورسره رهي شو، دا هم پس له هغه ډېره فشاره او تلواره چې د یزدجرد له طرفه په پسې وه، پس له یوې میاشتې یې حرکت وکړ او څو لښکرې یې برابرې کړې وې چې هر لښکر یې څلوېښت، شپېته زره، نفره بلکې یو لک نفره هم وو. هغه ټولې لښکرې چې رستم سره یو ځای کړي او لېږلي وې د ټولو شمېر دوو لکو او پنځوسو زرو نفرو ته رسېدی. حال دا چې هغه ټول جنګي نفر چې وسعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته سره راټول شوي وه دوولس زره نفره وه. تاسې و دغه لوی فرق ته وګورئ، دوولس زره نفره به د دوو لکو او پنځوسو زرو نفرو سره جنګېږي. مګر اصلاً خبره د شمېر او عدد نه ده، بلکې واقعي قدرت ایمان دی، نصر، بری او کامیابي په عدد او نفرو نه حاصلېږي. هغه ډېر شمېر انسانان چې ایمان نه لري، قدر او قېمت هم نه لري. حقیقي قوت هغه یقین دی چې وایي، نصر د رب العالمین له طرفه څخه دی. که د چا اعتماد د لښکرو پر شمېر او اسلحه وو، هغه د هغه چا په مقابل کې نه شي کامیابه کېدلای چې اعتماد یې پر الله جل جلاله وي. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د دغه انتظار په موده کې شاوخوا جاسوسان لېږل، چې وده رضی الله تعالی عنه ته یې اخبار راوړل کله چې فارسیان وځنډېدل نو یې دا فیصله وکړه چې د کشف او معلوماتو د پاره یوه ټولۍ ولیږي چې د فارس و مځکې ته داخل سي او وګوري چې د فارسیانو لښکرې کم ځای ته رارسېدلي دي نو یې یوه لس نفریزه ټولۍ جوړه کړه. چې د دغو لسو نفرو څخه یو هم طلیحه ابن خویلد الاسدي وو، د طلیحه بیان مو د ردت په جنګو کې درته کړی دی، طلیحه هغه څوک دی چې د نبوت دعوه یې کړې وه او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه جنګ ورسره وکړ او د طلیحه لښکر ته یې شکست ورکړ خو پخپله طلیحه شام ته وتښتېدی، او بیا چی په جزیرة العرب کی اسلام ثابت او قائم سو طلیحه بیرته راغی او مسلمان سو او په دغو لسو نفرو کی سربیره پر طلیحه بل نفر عمرو بن معدی کرب وو چی د جاهلیت په وختو کی دغه عمر او طلیحه هر یو د جنګ په میدان کی د دوی د قوت او شجاعت په سبب پر زرو نفرو حسابیدل. مګر د عمر شهرت تر طليحه زيات وو څرنګه چې عمر د يمن وو او د ردت په وختو کې دی هم مرتد شو نو يې په يمن کې د اسود العنسي هغه چې د نبوت دعوه يې کړې وه متابعت وکړ کوم وخت چې د اسود العنسي لښکر ماته وخوړه دغه عمر هم د هغه په لښکر کې وو او په بنديانو کې ونيول شو او بیا بیرته مسلمان شو نو دغه د عربو دوو مشهورو پهلوانانو هم دغه د قادسیې په جنګ کې ګډون او اشتراک کړی دی. خیر دغه د کشف لس نفریزه ټولۍ چې د هغو په جمله کې دغه دوه نفره جنګي پوهان او لوی پهلوانان هم شامل وه ولاړل د فارس په مځکه کې و هغو ځایو ته ورغله چې تر دغه وخته هېڅ مسلمان و هغې منطقې ته نه و ورغلی. غواړي چې هلته معلومات وکړي چې د فارسیانو لښکر څونه او چېرې دی؟ ځکه مسلمانانو یوه میاشت انتظار کړی و او هېڅ حال نه و ورته معلوم. اوس دغه ټولۍ و داسې ځای ته ورسېده چې هلته د فارسیانو هغه اول لښکر چې مقدمه وه رارهي دی. چې شمېر یې د شپېتو زرو نفرو په شاوخوا کې دی او دغه لښکر د مسلمانانو پر طرف ور رهي دی. دغه لس نفریزه ټولۍ چې دغه ډېر زیات شمېر او لوی لښکر یې ولیدی په تعجب کې شوه او ویل، بېرته به وګرځو او سعد رضی الله تعالی عنه به د لښکر په رارسېدلو خبر کړو. طليحه ويل، يا والله! دا د فارس اصلي لښکر نه دی. ملګرو يې ويل، نور نو څه غواړې؟ شپېته زره نفره دي تقريبا. طليحه ويل، يا، دا لښکر نه دی، بلکې دا د لښکر مقدمه ده. عمرو بن معدي کرب وويل، هو! طليحه رښتيا وايي، دا د لښکر مقدمه ده. موږ تر تاسې په لښکرو او جنګو پوهېږو. موږ باید نور هم د معلوماتو د پاره انتظار وکړو چې دا یې مقدمه وي هغه نور پاته لښکر به څونه وي مګر هغه نور ملګري یې نه قانع کېده او ویل یا تر دې لوی لښکر نشته د فارسیانو ټول لښکر دغه دی ملګرو یې ویل موږ ځو او سعد رضی الله تعالی عنه ته به خبر ورکړو چې لښکر را رهي دی هغه اته نفره رهي شوه عمر او طلیحه یې پرېښول. عمر او طليحه خپله وظيفه نوره هم پسې پوره کړه او نور هم مخ ته ولاړل، څو د لښکر د قلب سره مخامخ شوه، ويې ليده چې بل لوی لښکر هم را رهي دی، دونه لښکر چې د جنګي نفرو شمېر يې تر اويا زرو نفرو زيات دی، بې له هغه نوکرانو چې ورسره دي، عمر او طليحه سره وويل چې دا د لښکر قلب دی، او نور لښکر هم پاته دی. ویل هو. ویل نور به هم مخ ته ولاړ شو. ویل هو درځه. نو دوی دوه نور هم مخ ته ولاړه څو و هغه پاته لښکر ته ور ورسیده. د دغه آخری لښکر په باره کی چه هغه لږ عدد یادیږی وایی اتیا زره نفره وه چه رستم یی په خپله قیادت او مشرتوب کاوه. عمر او طلحه سره وویل، دا نو هغه پاته لښکر دی، ویل، هو، دا د لښکر آخري تشکیلات دي. اوس نو دغه دوه نفره، عمر او طلحه، مشوره سره کوي، وایي، اوس به نو ولاړ شو، سعد رضی الله تعالی عنه ته به خبر وروړو. طلحه ویل، یا والله! تر هغو نه ځو چې پر لښکر حمله ونه کړو او خلک پکښې ونه وژنو. عمر ویل، سړیه! پر اتیا زرو نفرو حمله کوې؟ طليحه ويل، زه وايم چې ته بېرندوکی يې، بېرېږې. عمرو ويل، دا بېره نه غواړي، تا يو انسان ليدلی دی چې پر اتيا زرو نفرو حمله کوي؟ طليحه ويل، زه وايم چې ته جبان يې. عمرو يې پرېښاوه او طليحه په لښکر ورننوت. دا خبره تر خيال او تصور لوړه ده. مګر سبحان الله د هغو خلقو جرأت د عادت څخه مخالف جرأت وو دغه طليحه او عمر په کفر او جاهليت کي د جنګ په ميدان کي هر يو د زرو نفرو سره برابر وو خو کوم وخت چي ايمان او عقيده پکښي پيدا سوه نو څه فکر کوې او د دوی څخه چې هر یو پر زرو نفرو حسابېدی هغه هغه جنګونه وه چې د عربو سره به یې کول نو اوس چې جنګ یې د عقیدې او د عربو د دښمنانو سره دی څه فکر کوې؟ دغه شیانو د طلیحه همت او شجاعت نور هم ورزیات کړ او واقعاً په دغه لوی لښکر ورننوتی. او پر هره خېمه چې ورسي د خېمې تناوونه په توره وهي او پرې کوي. خېمه به چپه کېدل. خلقو هېڅ دا فکر نه کاوه چې دغه یو نفر زموږ د جنګ دپاره راغلی دی او حمله راباندې کوي. د طليحه دغه حمله هم ناګهاني وه. هیچا امادګي نه درلوده. تر څو طليحه د رستم و خېمې ته ورسېدی او د خېمې تناوونه یې پرې کړه. خېمه پر هغو ور ولوېده، پر نسکوره شوه. طليحه ورغلی، د رستم پر آس سپور شو او را رهي شو. د رستم آس يې په غنيمت ورسره بوتی. د فارسيانو په لښکر کې نارې او بې نظمي جوړه شوه چې دا څه پېښه شوه؟ طليحه او عمر بېرته تر سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه پورې راغله او هغه يې په واقعاتو خبر کړ. رستم متوجه شو. چې د داسې انسانانو سره يې معامله ده چې د نورو انسانانو سره فرق لري. خير! دا دي دواړه لښکره مخ په مخ سره ودرېدل او د دواړو لښکرو له طرفه د لوی جنګ دپاره آمادګي ونيول شوه چې و دغه جنګ ته معرکة القادسية ويل کېږي. معرکة القادسیه د هغو لویو جنګو څخه یو جنګ دی چې د اسلام په تاریخ کې مسلمانانو د خپلو دښمنانو سره کړي دي. مګر دمخه تر دې چې جنګ شروع شي د دواړو لښکرو له طرفه د خبرو لپاره قاصدان سره تله او راتله. چې د دغو قاصدانو په جمله کې یو هم ربعي ابن عامر رضي الله تعالی عنه و، چې د مسلمانانو له طرفه د خبرو دپاره رستم ته ورغلی او د دغه ربعي رضي الله تعالی عنه قصه د مسلمانانو د همت او شجاعت په باره کې ډېره په زړه پورې، عجبه او نادره قصه ده، اوس وهغې قصې ته په دقت سره متوجه شئ، قصه داسې وه. د قادسیې تر جنګ او معرکې دمخه د مسلمانانو او فارسیانو تر منځ خبرې او د قاصدانو تګ او راتګ شروع شو. د مسلمانانو لوی قائد او عمومي قومندان سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه وو او د فارسیانو د لښکر عمومي قومندان رستم وو. د مسلمانانو له طرفه ډېر قاصدان د خبرو دپاره ورغله. خو رستم نور قاصدان هم غوښته ځکه ده په دغو خلقو کې عجیب او نادره خویونه لیدل او بل یې دا امید هم و چې ممکن د خبرو په نتیجه کې له جنګ څخه خلاص شم. نو رستم د اخر ځل لپاره دا غوښتنه وکړه چې ستاسې قاصد دې د خبرو لپاره راشي. په دې وار کې د سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه له طرفه ربعي ابن عامر رضي الله تعالی عنه اختيار کړل شو. ربعي ابن عامر يو صحرايي عرب و. د تاريخ او سيرت کتابونه د ربعي ابن عامر رضي الله تعالی عنه د دغې ورځې شکل او قيافه داسې بيانوي، د ربعي ابن عامر کالي ډېر پنډ او د ځيږه ټوکره څخه وه. توره یې صافه او ځلانده توره نه وه، په زرو او جواهراتو نه وه ښایسته شوې، بلکې د عربو د پخوانیو تورو څخه یوه زړه توره وه. سپر او نیزه ورسره وه، پر کوچني آس سپور و، د وریښتانو څخه یې دوې اودل شوې کوڅۍ جوړې کړې وې. دغه ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه په دغه شکل او قیافه د رستم ځای ته ور ورسېدی. د رستم ځای د رستم په امر سره ډېر ښایسته شوی و. تاسې پوهېږئ چې رستم د فارس د پاچهانو څخه یو پاچا و. د مخه تر دې چې یزدجرد پیدا شي، رستم د فارس پاچا بلل کېدی او دی و چې د فارس د دولت اداره یې کول. تر څو چې بیا یزدجرد پیدا شو. څرنګه چې یزدجرد د شاهي خاندانه او د کسرا د کورنۍ څخه و، بلکې د پخواني پاچا زوی وو نو پر ده د پاچهۍ اتفاق وشو که نه رستم پاچا وو او خلقو سجده ورته کول نو اوس د دغه رستم دربار په ورېښمینو قالینو فرش دی زرینې او طلایي کوربچې او بالښتان اوډل شوي دي او هلته د رستم د پاره یو لوی د پاچهۍ تخت پروت دی. دا دی ربعي ابن عامر رضي الله تعالی عنه په هغه خپله صحرايي قيافه پر کوچني آس سپور راورسېدی، د خپله آسه څخه نه کښته کېږي تر څو آس يې پر دغو قالينو ور وختي، دلته د رستم پيره داران ور تېر شوه چې ربعي منع کړي، خو رستم اشاره ورته وکړه چې پرېږدئ، دا هم په دې سبب چې ربعي و نه وايي چې دغه شيان موږ ته قدر او اهميت لري. وروسته ربعي د آس څخه کښته شو او د آس تناو یې په یوه بالښت پورې وتړی، دی په خپله د رستم پر طرف ور رهي شو. د ربعي رضی الله تعالی عنه نیزه په لاس کې ده، لکه لکړه، تکیه پر کوي. کله یې په یوه بالښت ننباسي، کله یې تر غالۍ وباسي. رستم و دغه عجیب منظر ته ګوري. بیا هم د رستم پیره داران د ربعي و طرف ته ور تېر شوه چې د دغه کاره څخه یې منع کړي، خو رستم ویل، پرېږدئ. ربعي رضی الله تعالی عنه اوس د خپلې اسلحې سره د رستم و مجلس ته ور ننوځي چې عسکر ورته وویل، اسلحه دې کښېږده. ربعي وویل، زه په خپله نه یم راغلی، بلکې تاسې راغوښتی یم. که مې پر دغه حال د اسلحې سره پرېږدی ښه ده ښه کنه بیرته ځم. رستم ویل، اجازه ورکړئ چې راشي. ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه وردمخه شو او د رستم و مخ ته داسې ودرېدی چې پر خپله نېزه یې تکیه کړې وه او هغه نېزه یې تر غالۍ ووتل. خیر خبرې شروع شوې. رستم وویل، تاسې د چه شي لپاره راغلي یاست؟ اوس د ربعې ابن عامر رضی الله تعالی عنه و جواب ته متوجه شئ. دغه سړی نه د فاکولتې څخه راوتلی وو، نه د جامع ازهر څخه فارغ شوی وو، نۀ د دیوبند مدرسه ویلې وه. په ساده او بسیطو الفاظو یې خبرې کولې، خو خبرې یې داسې وې چې هر هغه مسلمان چې په خپل دین پوهیږي هغه پر دغو خبرو ايمان لري. کله چې رستم وويل، د څه شي لپاره راغلي ياست؟ ربعي وويل، الله جل جلاله رالېږلي يو، چې د الله بنده ګان د بنده ګانو د عبادت څخه د بنده ګانو د رب و عبادت ته راوبولو. د دنيا د تنګيو څخه يې د دين و پراخيو ته راوباسو. د نورو ادیانو له ظلمه څخه یې د اسلام و عدل ته راوبولو. الله جل جلاله موږ د ده په دین سره خلقو ته رالیږلي یو چې و دغه الهي دین ته یې راوبولو. هر څوک چې زموږ دغه دعوت قبول کړي موږ هم دوی قبلوو او بیرته ځینې ځو او که چا زموږ دعوت رد کړ نه یې ومانه تر هغو جنګ ورسره کوو تر څو چې د الله جل جلاله وعدې ته ورځو. رستم وویل، د الله وعده چشي ده؟ ربعي وویل، جنت د هغه چا دپاره چې د منکرانو سره په جنګ کې ووژل شي. یا کامیابي د هغه چا دپاره چې ژوندی پاتې شي. یعنی د واقعی مسلمانانو د پاره، د هغو مؤمنانو د پاره چې په حق سره یې ایمان راوړی وی، هغه د خپل ځان اختیار نه لری، د دوی په مخ کې فقط دغه دوې لاری دی، یا به کامیابه کیږی او د مځکې حکمرانی به په الهی احکامو سره کوی، یا به شهیدان کیږی جنت ته به ځی. رستم وویل. ما ستا خبرې واورېدې، اوس داسې کار کولای شې چې دغه موضوع یو څه وخت وځنډوې چې موږ فکر وکړو او تاسې هم فکر وکړئ؟ ربعي وویل، هو، یوه ورځ که دوې ورځې مهلت غواړې؟ رستم په تعجب کې شو چې آیا دغه اعرابي قاصد کولای شي چې جنګ شروع کړي؟ نو یې پوښتنه ځینې وکړه. چې ته دونه اختیار لرې چې د جنګ ورځ وټاکې؟ ربعي ویل، هو! موږ مسلمانانو ته چې د خپل امیر له طرفه تفویض او اختیار ورکړل شي، بیا نو څنګه چې یې خوښه وي هغه کار کولای شي. رستم ویل، آیا ته د دوی مشر او سردار یې؟ ربعي وویل، یا! مګر موږ مسلمانان لکه یو جسد داسې یو، زموږ کښته، هغه زموږ پر لوړ جوار ورکولای شي او اوس پس له درو ورځو یو د دغو دوو کارو څخه اختیار کړه، یا اسلام یا جزیه او تاسې به کښته یاست. رستم وویل، څنګه به کښته یو؟ ربعي وویل، زه به ناست یم او ته به ولاړ یې، جزیه به دې راوړې وي، زارۍ به هم کوې چې دغه واخله. خو زه به وایم اوس نه یم فارغ. رستم په قهر او غضب شو، څوک دی چې د مځکې پر مخ د هغه لوی دولت د پاچا سره په داسې لهجه خبرې کوي؟ یو اعرابي د ده سره په دونه جرأت دغسې شدیدې خبرې کوي؟ رستم وویل، که مو دغه دوه نه کړه قبول بیا نو څه کېږي؟ ربعي رضی الله تعالی عنه وویل، السیف که مو دغه دوه نه کړه قبول نور نو توره ده. معلومه خبره ده چې رستم نه اسلام قبول کړ او نه جزیه. نو خود په هغه معینه ورځ د دوو لښکرو تر منځ د قادسیې جنګ شروع شو. د معرکة القادسیه جنګ څو ورځې دوام درلود. مسلمانانو د دغه جنګ هره ورځ او هره شپه په جلا جلا نامه بلل. د جنګ د اولي ورځي نوم ارماس وو او دغه جنګ د هجرت په څوارلسم کال د محرمي په میاشت کي وو. د جنګ په اوله ورځ چي لښکري مخ په مخ سره ودرېدلې سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه امر وکړ چي تر هغو به حمله نه کوئ څو زما له طرفه څلرم تکبیر وا نه ورئ پر اول تکبیر د ځانو په تیارولو مشغول سئ. پر دوهم تکبیر به تیار او آماده یاست، پر درېیم تکبیر به اسلحه او د جنګ لباس پوره او منظم کړئ، پر څلورم تکبیر به حمله شروع کړئ. د سعد ابن ابي وقاص رغضی الله تعالی عنه پر څلورم تکبیر حمله شروع شوه او دوه لښکره سره ګډ شوه، د مسلمانانو لښکر دوولس زره نفره دی او د فارسي کفارو لښکر دوه لکه او پنځوس زره نفره دی. د فارسیانو لښکر قسم قسم قواوې لري چې د هغو د جملې څخه یوه هم د فیلانو قوه یا د فیلانو کنډک و. دغه فیلانو په نورو جنګو کې هم مسلمانانو ته مشکلات جوړ کړي وه. خاصتاً په معرکة الجسر کې یې ډېر لوی تکلیف ورکړی و او اوس په دغه جنګ کې فیلانو و مسلمانانو ته ډېر زیات مشکلات په وجود راوړل. د مسلمانانو اسان چې فیل وویني وتورېږي او بل طرف ته ځغلي، د فیلانو څخه بېرېږي. هلته د فارسیانو لوی قومندان رستم امر وکړ چې د فیلانو قوه او حمله د مسلمانانو یوې یوې قبیلې ته متوجه کړئ. کله چې هغه قبیله ماته او ووژل شوه، په بله قبیله شروع وکړئ. او دا خو تاسې ته معلومه ده چې د مسلمانانو په لښکر کې هره قبیله جلا جلا درول کېده، یعنې هره قبیله ځان ته ټولۍ وه او مشر یې درلود. نو د فیلانو اوله حمله د بجیله پر قبیله شروع شوه او په بجیله کې یې قتل او وژنه شروع کړه تر داسې اندازې چې قریبه وه چې د بجیله ټوله قبیله دې هلاک او ووژل شي. د قبیلې مشر و سعد رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي، کومک ځنې غواړي. سعد رضی الله تعالی عنه د بنو اسد قبیله امر کړه چې د بجیله کومک وکړي. د بنو اسد د قبیلې سره طلیحه ابن خویلد الاسدي هم ورسره دی. دا هغه طلیحه دی چې د نبوت دعوه یې کړې وه او په جنګ کې پر زرو نفرو حساب و. نو د بنو اسد قبیله د بجیله د کومک دپاره ورغله او هلته ډېر شدید جنګ شروع شو. یوه طرف ته بنو اسد او بجیله دي او بل طرف ته فارسیان او فیلان دي. بنو اسد وکولای سوای چي بجیله وساتي مګر په خپله بنو اسد ډیر زیات تلفات ورکړ پر دوی قتل او وژنه شروع سوه تر داسي اندازې چي د بنو اسد د قبیلې څخه پنځه سوه نفره شهیدان سوه نو یوه سعد رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږی کومک غواړي. سعد رضی الله تعالی عنه و بنو تمیم ته چې مشر یې جلیل القدره صحابي عاصم ابن عمرو التمیمي رضی الله تعالی عنه وو امر وکړ چې د بنو اسد او بنو بجیله و کومک ته ورشئ. عاصم رضی الله تعالی عنه فکر وکړ که موږ هم د بنو اسد پر ډول د هغو د کومک لپاره ورشو د بنو تمیم قبیله هم ټوله هلاکیږي او څه به یې هم نه وي کړي. بیا به بله قبیله زموږ د کومک د پاره راځي نو ویل یا یوه صحیح چاره په کار ده عاصم رغد الله تعالی عنه د غشو ویشتونکو یوه ډله سره یو ځای کړه او ویل تاسې دغه خلق چې په کجاوو کې پر پیلانو سپاره دي په غشو ولي چې دوی د غشو په ګرځولو مشغوله سي او یوه بله ډله یې امر کړه ویل کوم وخت چې په کجاوو کې ناست خلق د غشو په ګرځولو مشغول شوه زه او تاسې به د پیلانو د شا له طرفه و پیلانو ته ورشو او هغه تانګونه یا تناوونه چې پر پیلان چې پر پیلانو کجاوې په تړل شوې دي پرې کو نو خود کجاوې لاندې لویږي بیا نو دغه د فیلانو خلق وژني د بنو تمیم قبیلې دا کار وکړ او هغه کجاوې لاندې ولوېدې. مسلمانانو د کجاوو پر خلقو وهل شروع کړه او وژني یې. چې په دغه ډول سره بنو بجیله او بنو اسد پس له ډېر تلفاته او قربانیه د فیلانو د هغه سختې حملې څخه خلاص سوه. جنګ نور هم په شدت سره دوام لري، د سهار څخه تر لمر لوېدلو پورې بې له وقفې او استراحته جنګ وشو، مګر فارسیان تمامېدن نه لري، دوه نیم لکه نفره دي، کوم وخت چې ماښام شو، لښکرې سره جلا شوې، هر لښکر خپل ځای ته ولاړ، دغه شپه د لیلة الهدأ په نامه وبلل شوه، یعنې د آرامۍ شپه. اوس نو د مسلمانانو په لښکر کې د شهیدانو ښخول او د زخمیانو علاج شروع شو. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د لښکر په تنظیمولو او لارښوونو مشغول شو او هغه څوک چې شهیدان یې ښخول او د زخمیانو علاج یې کاوه هغه ښځې وې. دا د هغو وظیفه وه. شپه تېره شوه او د قادسیې د جنګ دوهمه ورځ شروع شوه او دغه ورځ د یوم الاغواث په نامه وبلل شوه. وروڼو! یوازې دا نه چې د قادسیې جنګ، بلکې زموږ په دغه بحث کې هر جنګ ډېر تفصیلات او ډېر واقعات لري، خو موږ دلته فقط هغه د جنګ خلاصه بیانوو. کوم وخت چي د جنګ تر شروع کېدلو دمخه د سعد رضی الله تعالی عنه له طرفه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا حال ورغلی چي د هغو فارسيانو شمېر چي زموږ د جنګ دپاره را رهي دي دوه نيم لکه نفره دی څرنګه چي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په جزيرة العرب کي نفر نه وه موجود ځکه ټول نفر یا په شام کی وه یا په عراق کی نو یې شام ته حال ولیږی اوس د شام څخه د عراق د پاره کومک غواړی هلته په شام کی د اسلامی قواو قومندان ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه وو هغه فوراً یو کومکي لښکر عراق ته ولېږی چې د دغه کومکي لښکر قومندان هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وو، یعنې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وراره د دغه کومکي لښکر قومندان وو. هاشم د شام څخه و عراق ته حرکت وکړ. مګر دا بېره ورسره وه چې جنګ ځنې تېر نه شي، نو یې فوراً د لښکر مقدمه جوړه کړه او ویل تاسې خو په تلوار حرکت وکړئ او ژر هلته ځان ورسوئ، یو خو به په جنګ کې د مسلمانانو کومک وکړي او بل به دا خبر ورکړي چې نور کومک هم رارهي دی او د دغه مقدمې قومندان یې قعقاع ابن عمرو التمیمي رضی الله تعالی عنه وټاکئ. تاسې پوهېږئ چې قعقاع رضی الله تعالی عنه څوک دی؟ قعقاع رضی الله تعالی عنه د خپل قوت او شجاعت په سبب د هغو نفرو څخه حسابل کېږي چې د جنګ په میدان کې پر زرو نفرو حسابل کېده. قعقاع رضی الله تعالی عنه چې د کومکي لښکر د مقدمې قومندان و، د مقدمې سره د یوم الاغواث په ورځ یعنی د جنګ په دوهمه ورځ قادسیه ته ورسیدی، هاشم د نور لښکر سره پر لاری دی. د جنګ په دوهمه ورځ چی د کفارو او مسلمانانو لښکری مخ په مخ سره ودریدی، قعقاع رضی الله تعالی عنه میدان ته ور ووتی او د کفارو څخه یې د مبارزی یا پهلوانی غوښتنه وکړه، د فارسیانو له طرفه ذوالحاجب ورته راووتی. ذوالحاجب هغه څوک دی چې په معرکة الجسر کې یې ډېر مسلمانان لکه ابو عبید، سلیط او داسې نور شهیدان کړي وه او اوس د فارسیانو په لښکر کې د منصب او رتبې په حساب دوهم سړی دی، یعنې پس له رستمه دی د قدرت او امر خاوند دی. کوم وخت چې ذوالحاجب راووت، قعقاع رضی الله تعالی عنه وپېژند چې دا هغه څوک دی چې په معرکة الجسر کې یې مسلمانانو ته شکست ور ورکړی وو، نو قعقاع رضی الله تعالی عنه نارې کړه، د ابو عبید بدلې، د سلیط بدلې، د جسر د ملګرو بدلې! او بیا یې پر ذوالحاجب حمله وکړه، په ډېر لږ وخت کې یې ذوالحاجب ووژی. ذوالحاجب چې د فارسیانو د قومندانانو څخه لوی قومندان و، د ده په وژلو سره نوره مبارزه ونه شوه او عمومي جنګ شروع شو. مګر د نن ورځې په جنګ کې یې فیلان نه وه راوستلي، ځکه د هغو لپاره یې کجاوې او تناوونه، تانګ او تسمې جوړول، او د هغه وژل شوو نفرو پر ځای یې نور سلوانان ور پیدا کول. خیر جنګ شروع شو، قعقاع رضی الله تعالی عنه د جنګ د میدان څخه ووت او د بنو تمیم څخه یې یوه ډله چې د ده قوم او د اکا زامن یې وه ورسره ملګري کړه او ویل تاسو ته څه پېښه وه چې په تېره ورځ کې مو کوم خاص کار ونه کړ؟ هغو ویل پرون موږ فیلانو په عذاب کړو. قعقاع رضی الله تعالی عنه وویل، موږ به هم فلان جوړ کړو، دوی ویل، پلان څنګه جوړ کړو؟ قعقاع ویل، فارسیانو ستاسې اسان په پلانو بېرول، موږ به هم د دوی اسان وبېروو. هغو ویل، څنګه؟ قعقاع رضی الله تعالی عنه ویل، اوښ راولئ. اوښ راوستل شو، جګ او اوږده لرګي یې پر کښېښول، لرګي یې په ټوکرانو پټ کړه، په ټوکرکې یې سترګې، خوله او پزه ور جوړ کړه. ډېر لوی او عجیب حیوان یې ځینې جوړ کړ. جنګي پهلوان یې پر دغه اوښ لوړ کښېناوه او ویل، اوس دغه قسم نور اوښان هم جوړ کړئ. خلق د نورو اوښانو په جوړولو مشغول شوه. په لږ وخت کې یې څو نور دغسې اوښان جوړ کړه او د جنګ میدان ته یې ور داخل کړه. د فارسیانو آسانو چې دغه عجیب او غریب حیوان ولیدی وتورېدل او ځغلي. نو نن ورځ مسلمانانو د قعقاع رضی الله تعالی عنه په ابتکار په فارسیانو هغه کارونه وکړه چې پرون یې په مسلمانانو کړي وه. او د نن ورځې جنګ تر نیمې شپې دوام درلودی. عادت دا عادت داسې و چې جنګ به د لمر لوېدو سره بسېدی یا پرېښول کېدی، خو مسلمانانو و جنګ ته تر نیمې شپې دوام ورکړ. په دغه ورځ قعقاع رضی الله تعالی عنه داسې کارونه وکړه چې واقعاً هم دغه ورځ د قعقاع ورځ وه. په پارسیانو کې یې ډېر قتل او وژنه وکړه. په دغه ورځ ډېر شدید جنګ وشو. د مسلمانانو څخه دوه زره نفره شهیدان شوه او د فارسیانو څخه لس زره نفره ووژل شوه مګر بیا هم په دوه نیم لکو نفرو کې لس زره نفره تلفات لږ بلل کیږي نو د اغواس ورځ د قادسیې په جنګ کې ډیره لویه او مهمه ورځ ده د قادسیې د جنګ د دوهمې ورځې د عجیبو واقعو څخه یوه هم د ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه واقعه ده چې هغه داسې وه، ابو محجن الثقفي رضی الله تعالی عنه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په کور کې د سعد ابن ابي وقاص په امر بندي وو، او هلته د مسلمانانو او فارسیانو په منځ کې دغه شدید جنګ جریان درلود. ابو محجن رضی الله تعالی عنه په دې سبب بې قراره و چې مسلمانان جنګیږي او دی په دغه جنګ کې حصه نه شي اخیستلای نو یې د سعد رضی الله تعالی عنه و ښځې ته عجز او زارۍ کولې چې ما الکه چې جنګ ته ولاړ شم او دا وعده درسره کوم که ژوندی پاته شوم بیرته به دغه خپل بند او زنځیرانو ته راځم. د ښځې هم زړه پر وسوځل شو او ده یې د هغه بند او زنځیرانو څخه خلاص کړ. ابو محجن هم د دې د پاره چې څوک یې ونه پېژني مخ وپېچئ یا زموږ په اصطلاح مول یې وواهه او فوراً د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پر آس چې بلقاء ورته ویل کېده سپور شو. او د مسلمانانو د لښکر و میمنې ته یې ځان ور ورساوه. هلته یې د فارسیانو د لښکر پر میمنه حمله وکړه او ډېر کسان یې ووژل. بیا د مسلمانانو د لښکر د شا له طرفه ورغلی او د فارسیانو د لښکر پر میسره یې ډېره شدیده حمله وکړه. فارسیان یې داسې وژل چې چا یې مثل نه و لیدلی. مسلمانان په تعجب کې دي چې دا څوک دی؟ څوک وايي دا د هاشم د لښکر څخه یو نفر دی چې د شام څخه راغلی دی، څوک وايي دی په خپله هاشم دی. سعد رضی الله تعالی عنه چې د قلا د بام څخه ورته ګوري وايي، که ابو محجن بندي نه وای نو به مې ویلای چې دغه نفر ابو محجن دی او دغه آس چې دی پر سپور دی بلقا دی. ځینو کسانو بیا ویل دا خضر علیه السلام دی او ځینو مسلمانانو بیا ویل که موږ ته دا نه وای رامعلومه چې ملائکې مستقیم جنګ نه کوي نو به مو ویلای چې دا ملائکه ده چې جنګ کوي. کله چې شپه تاریکه شوه او جنګ آرام شو ابو محجن رضی الله تعالی عنه بیرته د سعد رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او پښې یې په هغه خپلو ځنځیرانو وتړلې. د سعد ابن ابي وقاص ر. محترمو وروڼو! څرنګه چې فته پای ته ورسېده، نو زموږ پاته قصه به په راتلونکې لسمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی، وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورونو د دعا په امید